یوشتم نمبر دی په ترتیب د قران کې په د سورې نور دوسل وختم دی په نزول کې په د سورې یاسین نازل شوی دی ربط او تعلق د دې سورۃ مکی سورۃ سره غړو وجو باندې دې یو دا چار کله مخکې صورت کې اصلاح د عملو کا نو سورۃ الفرقان کې اصلاح د عقیده کوي دیو جنا ورپسې وروړو ما کی صورت کې اصلاح د عمل وا دې صورت کې اصلاح د عقیده کوي دیو جنا ور بسې وروړو بل وجہ ما کی صورت کې هغه صفات بیان کړل چې هغه ته لیکيږي صفات تخلیه هغه صفات چې هغه د ځان نه لری کول پکار دي او دې صورت کې هغه صفات ذکر کړي چې هغه ته ویل کېږي صفات تحلیه او صفات چې باغی باندې ځان خسته کول پکار دی دیو جنا ورپسې وروړو یا مکی سورہ کی ترغیب ہو اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دې سورہ کی ترغیب دې قران کریم طرف ته دیو جنا ورپسې راوړو نورم ګڼ وجودي امتیازات د صورت سورۃ الفرقان ممتاز دې د نورو سوراتونو او بیان د نسب او د سرګنې باندې جالو نسب او سهرا دا څه په بل صورت کې نشتا دارنګي صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه په بیان ده فریاد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قران کې چې وګوره نبی عليه الصلاه والسلام با د الله په دربار کې د قران په باره کې شکایت کوي دا سه په بل صورت کې نشتا دارنګي قران سورت ممتاز دې د نورو سوراتونو په بیان د جهاد کبیر قران کریم ته جهاد کبیر ویل دي داول صورت اس بعد مقاصد اربعو عالیو آغا مقاصد اربعه کم چی مونگا اصول دا قرآن کی بیان کروی اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت او رد شبهاتو چې آی رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کولی او دارنګي نفی د شرک په برکت کوي چې برکت چونګي یو الله دی د الله نه علاوه بل څوک برکت چونګي نشتا برکت چونګې دی هغه ذات چې اسمان کې پړاونه پیدا کړی نو تا د برکت والا بسو وګڼلو برکت چونګې هو یو الله دی بل څوک نشتا برکت څه دی وایي علامه نصفی رحمه الله تفسیر مدارک کې ذکر کړي یا کلمت تعظیم لا ينبغي لأحد الا لله تعالی دا تعظیم کلمه ده د الله نه علاوه د بل چا لپاره جایز نه ده د الله نه علاوه د بل چا لپاره جایز نه ده برکت چونګي دی آزاد چرالې ګلې بخبل بندوانی فرقان ناچاری د انسان په دنیا کې په دوه قسمه باندې ده یو ناچاری د دنیا ده چې کور کې لنګ نه وي کور کې د خوراک سکاک سامان نه وي بدن باندې جامې نه وي دا د دنیا ناچاری ده باران باندې ختميږي چې باران وشي نو ملک آباد شي نو چې ملک آباد شي نو سړی په کار باندې ولګي نو چې په کار ولګي نو جامع پیدا شي او لګوم پیدا شي او ارث پیدا شي دویمه ناچاری د آخرت ده د آخرت ناچاری دا ده چې دنیا ته راغلي وي هیڅ در سره نو تش تور راغلي وي او د ګناونو نه پاک صاف پیدا وي وکله چې ته د دنیا بازار ترالې نو پنګ در سره پیدا شو دا سه پنګا چې په لکونو روپو باندې یو منټ نه ملاويږي نو کچره دا پنګه در سره نو کامیاب به دا یې ختمولو د پاره الله رب العالمین د دې ناچارې د ختمولو د پاره قران کریم راولې غلو چې قران کریم په دې سره د آخرت دا چاري ختميږي کله چې یو سړی په عقیده کې شرک وي دا الله نه علاوه بل چا تر مدد شوی دارنګ د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر او منښت ور کوي نو دې همیشه همیشه د بار تباہ برباد دی نو د دې ناچارۍ ختمول د پاره الله قران راولې ګلو خدای دې راولې ګلو چې مسلمان پمیان د حق او د باطل قران صفت فرقان زګه دی اشاره دیتا یو مدرس د قران یو عالم د قران د قران درس وکي قران ختم کی او د د شاګرد حق او باطل نه پیژني نو پوه شي چې د قران نه بیان کړي اته دوکای کړي دا د د شاګرد شرکیات بدعات رسمونو رواجونو نه ځان او نه ساتي په دې باندې پوه شي چې د قران نه بیان کړي د د شاګرد توحید او سنت او نه پیژني نو د قران نه بیان کړي دا څه دوکا کړي دا ځکه د قران صفت دی فرقان چې د حق او باطل په منځ کې فرق راولي ځکه ورته وایي فرقان چې شي د پاره د ټول عالم يرون کې عالم او يروا د دې خبره نه که شرک دی وکړو ګور جهنم به ځای وي کدا الله نه علاوه بل چا د سجدا وکړه بل چا نه مدد وکړو بل چا په نوم باندې نظر و نیاز ورکو منښت دی ورکړه همیشه همیشه په جهنم کې پروت دی د قران صفت دا دی چې خلک کوی ری د الله د عذاب نه ليكون للعالمین نذیرا تجدانا چې بشارتونه وای خلکو لا چې جنت کې دومره ونی دی او دومره میوي دی او دومره مزي دی نګور کشر دی وګو جانم کې کندې مشتا کشر دی وګو همیشه همیشه جانم کې پروت دی د پیغمبر صفت بشیر او نذیر دواړو اوس خلکو هغه آسان کار را واغستو بشارت ار چاله زیری ورکوا بس مزیدی او یا د نذیر صفات هغه پرې خو الذي له ملک السماوات والارض هغه ذات چې هغه اختیار دی د اسمانونو او زمکو چې الله رب العالمین کم یو شی پیدا کوي دا غیر لپاره اول اندازه برابر کی فقدرو تقدیرا اسلام چارج نشته یره وای تاسو د بوتانو آیاتونه په مونږ باندې چسپانه وای ودا عقل سترګې اوخري و مون سره جمل زویل قول راځي زویل قول او قران کې الله وایي ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم هغه کسان چې تاسو یې رحمت کوئ سوا د الله نه هغه بندگان دي تاسو په شان یا ته ته رحمت شوای الله و تاسو په شان بندگان دي ته بوتي انیت وکړې بوت مولا بس الله اکبر او بوتان را مدد کو سړی بوتان نو بندگانو نیکان بندگانو الله رب العالمین رد کړي هغه مشرکین باندې چې هغه د الله نه علاوه بل چا تر مدد شوی دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ وګوره په خپل ژوند کې همیشه لپاره د شرک رد کړی دی او جوان خوسا په آخري مرض او وفات کې نبی عليه الصلاه والسلام وی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور اولیائهم مساجدا الله دې يهود او نصارو باندې لعنت وکي هغه د خپل پیغمبرانو او د نیکانو بندګانو نه د قبرونو نه جمعهتونه جوړ کړی دا یې قبرونو کې سجدي لګي نو په اخري وخت کې نبی عليه صلوات و سلام د شرک رد کړی معلومه دا شو چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د ژوند مقصد دا و چې د شرک رد وکا او د توحید بیان وکا حدیث کې راځي العلماء ورثه الانبیاء عالمان د پیغمبرانو وارثان دي چې د پیغمبر وارث یې او ځان د پیغمبر وارث وای نو رد شرک وکړه نو د علم اهمه خبره دا ده چې د الله توحید بیان کا او د شرک را دوکا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون الله وی چې تاسو درا مدد شوی نشي پیدا کول سشي لرا دای پیدا کړی شي ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واجدار ندی د ځان د پارا د زرن د فائدې او نو واجدار دی د مرګ او نه د ژوند او نه د دوباره پورته کیدو الله دې دای خدام را اختیار هم نشتا چې هغه به دوباره کله پورته کیږي ایت دا پته هم نشتا بل ځای الله وایي وما يشعرون ايان يبعثون اي د دام بدنشتا چې کله به دوباره پورته کولې شي ته ورځو داغه نه مدد غواړي ته ورځو داغه نه بچي غواړي ته ورځو داغه نه کله په یو طریقې امداد او کله په بل طریقې جو خود محتاج ہوئے غیروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا چې په خپل د بل محتاج نه داغه بس امداد وغواړي وسړیا دا قبر کې چې پروت دی دا ستاره هیڅ مدد نشي کولای کار سو دی کا پیغمبر دی کا ولی دی کا بزرگ دی کا پیر دی کا فقیر دی کا ملنګ دی کار سو دی ستا امداد نشي کولای وقال الذين كفروا ان هذا الا كن افترا اوس اعتراضونه د مشرکانو ذکر کوي په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ویلې کافرانو نری دا قران مگر درو دي د ځان نه جوړې وان علی قومنا خرون او امداد کړي د سره بده باندې قوم بل مړوي دا درو وای د ځان نه لګیا دی دا اخوای ملي وسم دا وای تب قران بیانې دی وای مړ دا درو وای وقد جاءوا ظلما وزورا الله جواب کوي دا لستیشی بدبانی بکرت واسیلا سبا بیگا مړوی دا د پخوانو کسی دی دا وی دی کسی بیانی دی خو قرآن نه بیانی دی وی کسی بیانی دا میشه لپاره القرآن کې امام زرکشی ذکر کړي کم اعتراض چې په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې شیو هر یو دای د قران باندې بکی صرف رنگ به بدلی اعتراض ما غوي په خوای ویلی وسمداوي هغه وی قران خو نه بیانې کیسه بیانې قل انزل والذي يعلم سر في السماوات والارض اعتراض بخامخا کیږي چې یو سړی د قران دعوت ورکړي نو د قران دشمنان چې د قران سره نه لګي نو په قران خو اعتراض کولای نشي ځکه بیا خو څه خبره نه اوري دې بس کوي څوک چې د قران بیان کوي نو باغه اعتراضونه کوي نو د دې لپاره چې دې بدنام شي نو د بیان څوک نه اوري دا د قران د دشمن دا طریقې دا اصل کې لګي نه د قران سره نو اعتراضونه وکړي په قران ویون کې باندې داغه بزاد باندې داغه په بیان باندې داغه په خبرو باندې او اعتراض به خامخا کیږي زمونږه استاد محترم شیخ القران مولانا محمد طیب طاهری سے حفظه الله تعالی ایوب فرمایل وای چې د قران بیان کې اعتراض به در باندې خامخا کی کته وای چې د قران بیانوم او خلک دې ماته د ګلونو هارو ما شي داسې نه کیږي لازمن به اعتراض کیږي زکا یو سالک وئی ما نجلا والرسول ما نه ملسان الورا فکیفانا د خلقو دخلون الله او رسول نه پاتې شي په الله اعتراض کړي په نبی علیہ السلام اعتراض کړي نزو تلاسو کیو چې اعتراض باندې کیږي خامخا وکیږي زمیدار د ګورا هغه خپل کار کوي هغه وقول نه ګوري او د خلکو اعتراضونه نه ګوري بلکې هغه خپل کار کوي او خپل کار په مخ کې باندې بوزي اعتراض به لازمان کیږي اعتراض خلاصې دي نشي قل انزل الذي يعلم سر في السماوات والارض وایا پیغمبر اعتراض بخا مخا کیږي هغه یو سلارو زیو نو دواړه روانو یو خر ور سره نو دواړه په لارې باندې روانو نو چې لګا سمادل یو کو نو پلار په غاړه باندې یو څو خوشاټاری ناس دا خوشاټاری کنه د لار په غاړه باندې ناس دي او د بل غیبت کوي بل کار نه کله یو پسې لګیا یو کله بل پسې لګیای تر دې چې د قران عالم پسې لګیای او دا هغه خلاف هم پراپګاندا کوي د لپاره چې هغه بدنام کړي نو خوشاټاری ناستو نو چې آینه لګ مخ کې تیر شو نو ورپسې لګیا شو مړه دې کم کړو ته وګوره خر خلک د سوارلې د پاره ساتي او دوی ور سره پیدل روان دي چې آینه مخ کې تیر شو د پلار زوی دوی بچیا دا خلک اعتراض کوي نو راځه چې دواړه په دې خر باندې سوري وکړو د دې خبرو سیدا دواړه په باندې سوار شول چې لګمر کې لاړل نه اوسو خو شاټاری نور ناستو آی چې ولې دلا نه وی وای دې ظالمانو ته وګوره سمره کمزورې خر دې او دواړه په پاسه سوار دي دا سمره ظالمان دي داغینه چې لږ مخکې شو خپلار ورته بچیا دا خلک اعتراض کوي نو بس زبر سره پیاده زمو خیر دی زمو شری ما او ته کشری ماشومی نو بس ته په خر باندې سور دا وی صحیح ده دواړه مخکې روان دي چې لږ مخکې لاړل یو څو خوشاټاری نور راځي آی چې ولیدل نو هغه دې کما غلطه وګوره وړو کې ماشومې په خر زور کړل خپل بسپینه ګیره باندې ور سره روان دي دا خپلار ورته وای بچیا دا خلک یې دراز کوي بس تخته روان شو زما په باندې سور شمنو سوق خلک هم نه پریږدي نو دا وی ټیک دی بابا نو ماشوم لاندې روان دی او دې په پاسه سور دی چې لږ مخ لاړ یو سو کو شاټاری نور نه ناوی دې ظالم ته وګوره وړو کې ماشوم یې خطر روان کړی او خپل مشر دې وبرنه ساغه دې بچیا دا خلک هم پرې دي نه خو بس دا سی وګا چې دا دوه په تو چته کا دا دوه به زو چته کا مو دواړه به پوګه کو مو چې دا خلکو اعتراض نه خلاص شو اعتراض نه خلاصيږي د خوشاټار نور کار سي او بیٹکونو کې ناسی او لګیایي دروغ وایي او پروپاګاندا کوي لاره بغاړه باندې ناشتي او یو دروغ بل دروغ بل دروغ کله به یو سوي کله بل سوي پرې امر خپل کار وکړي دای بلګیای خپل کار په مخ کې باندې بوزا پیغمبر باندې اعتراض کوي الله باندې اعتراض کړي نو زه تلاسو کې چې په ما تا بنکې را لګل دې دلرا هغه ذات چې پويږي په پټو باندې بر اسمانونو کې او قدس مکو کې انه کان غفور الرحیم یقینا د الله دې بخون کې مهربان الله وې زستا په پټو خبرو پويږم کتار څومره پټي منسوبې جوړې کې والله ته پته ده سدی دی پیغمبر لرا چې خوري خوراک ويمشي بالاسواق او ګرځي بازارونو کې مړه دا څنګه پیغمبر دی دی خوراک کوي او دی بازارونو کې ګرځي دا څه اعتراض دا څه خبره خو ا پښتانه یې پړسېدلی په یو پسکیم کار کوي دا دا پړسېدلی نو بس اعتراض ته لار کتله اوسم چې د قران دشمنی نو بس کله یو اعتراض او کله بل اعتراض او کله بل اعتراض وقا نبی علیہ السلام دی ویلو فرشتي نشتا او دارنګ یو سم دا اعتراض کوي مړه دې کا پرستو د سره بلول علماء ناس د سره بلول خلق وو سم د فرشتو نه خلق ورسره د سره دي څوک او یو قائل کنزو یاد راو ورزول شیدت خزانه او تکونا له جنتون یا د شی د لره باغونه یا کل منا چې خوري دا اینا مطلب دا یاره د سره خزانی نشتا باغونه نشته چې دا اینا خوراک کوي نو اعتراض کولو مطلب کدا پیغمبر وي پکارو چې د سره دولت وي خزاني وي دا وی دا وی نو په یو کې سره نه پری چې در سره پیسې نه یاره وای دا څنګه مولا دی د سره مال دولت نشتا د سره ګاډي نشتا د سره بنگلې او مالات نشته او چې بیا وای دا څنګه مولا دی دغه دا بنگلې نه کم ځای نه شوي دا پیسې نه کم ځای نه شوي دا نه کم ځای نه شو دا نه کم ځای نه په یو کې نه پری دي وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا و متراس ویل به ظالمانو تاسو تابعداري نه کوي مگر دیو سړی لیونی چې باغ جادو شوی دی او بو بدا معنا کوي الا رجل مسحورا مگر دی هغه سړی ګډا ورا انظر کیف ضرب لك الامثال الله جواب کوي وګورا څنګه دی بیانې طالب بد مثالونه فضلوا فلا يستطيعون سبيلا دې ګمراه شنو طاقت نه لري د صحیح لارې الله وی دادی گمراهان چې پتا اعتراض کې دا گمراه دی تبارک الذی شا جعل لك خیرا برکت چمونګه دې هغه ذات کچره خو رشید الله او بغرزی تعالی را ورا من ذالک جنات اند دین باغونا تجری من تاتی الانار چی بایگی والا یا جنت او مشګره هغه چې وعده کړی شه دا متقیانو سره کانت لهم جزاء و مسیرا عبادت دې لپاره بدلا و مسیرا ورتل او لهم بیا ما یشاؤون لو بیا ما یشاونا دې لپاره به پای کې هغه سچ دی واړي جنت کې الله وی سچ واړي لو بیا ما یشاونا دې لوي بری کې هغه سچ دی واړي او د دې مشرانو ته حتا نسو ذکر تر دې چې دې هر کړو قران پرې خود قران مطلب دا الله دای تا مسکړو پیسې دولت دی ولا ورکو داغی د وجنا دای سوګړل قران پر خودو قران کې نه هیر شو پاتې شو وکانو قوما بورا او دې کوم لاکړې شي فقط کذبوکم بما تقولون دتا کی سره تاسو درو جن تیای کړه باغ سچتا سی وای وما تستطيعون صرفا ولا نصرا نو تاسو طاقت نه لري دا وړي دوه د عذاب او نه امداد ومن ومن يظلم منكم هغه څوک چې شرک کوي تاسو نه ظلم به معنا د شرک سره او ګرځي بازارونو کې تلل با بازارونو کې دا جواب دی دا سوال چې وای ته څنګه پیغمبرې چې خوراک کې او بازارونو کې ګرځې الله جواب کوي تا نه مخکې پیغمبران تیر شوي دي آی خوراکونه هم کړی دي آی بازارونو کې چکر مال دي وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ګرځولې موږ بار تاسو نه د بار بار فتنه اتصبرونا وکان ربک بصیرا هيا تاسو صبر کوئ دیر استاری دن کې وقال الذين لا يرجون لقاءنا وبارك سانو چاقی دای نه ساتلا زموږ مخامخ کیدو لقد استكبروا في انفسهم پتا کی سرا دیلو یو کلا پس رونو دای کی وا تو تو ان کبیرا او نا فرمانی وکړه په نا فرمانی لوی سرا یوم یرون الملائکه تا په غرض چې ویني به ملائکه لا بشرا یوم ذل المجرمین نو مونږ به وګرځو دې لرا ګرد غبار نزل شوی مطلب دا چې مشرک چې هر څومره عمل کړي الله یې د دې مثال داسې دی لکه ګرد غبار چې والوزي هیڅ فائدہ یې نشته فاصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا اوس مقابله کې بشارت الملک یوم ذل الحق للرحمن بادشاہی په دا ورځ باندې ثابت رحمان ذات لا وکانه یوم الکافرین اسیرا او دا دا ورځ په کافر باندې سخت و یوم یعز الظالم علی یدیه باورز چې چاک بوئی ظالم په خپل لاسونو باندې نور به آخرت کې خپل لاسونه چی چی یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا های افسوس چې ما نیولې پیغمبر سره لار یا ویلتا لیتنی های های افسوس ما دې افسوس دې ما لرا لما تغیز فلانن خلیلا چې ما نه نیولې فلانی لره دوست زه خو د قران نه منې کړم ما ته وی قران لمزا ان وکان شیطان للانسان خذولا او دې شیطان انسان مشرک لرا شرمون کې وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا على القران ماجورا وای و پیغمبر ورب زما یقینا زما قوم نیولیو دی قرآن لرا محجورا متروک العمل عمل به باندې پرېږو او یادا چې فائدې دې نه ناغستا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم با شکایت کړي کله به کوي په قیامت کې کمزای کې به کوي د الله دربار کې به کوي پچا باندې به کوي په هغه چا چا چې قران پرې کوي ځان ته مسلمان وای او قران دې پرې کوي لږ د پیغمبر دا شکایت وګوره نه په دنیا کې به دې خوشاله چې زموږ ورکه خپل کار وکړي ولی مو قران ته کینو خو په ورځ د قیامت الله د پیغمبر شکایت وای وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا الله زما قوم جزان ته مسلمان ویل دا قران شاته غرزولیو دا قران پرېخیو دا هر څه د پاره وخو دا کیلونو د پاره وخو ټول شپه لګیا وو کې کو تماشه وکاله او د رمضان المبارک په بهترینه میاش کې ټول شپه په فضولیاتو کې ولګیا وو او الله ستا کتاب ته اوسګار نه قران پر خلیو د خزه بچو لپاره وخو د کاروبار او تجارت لپاره وخو دارنګه د هر سره بار وخو وکا وخت نو الله ستاره کتاب د پاره مسلمان سره وخت نو ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا او صرف دانا سوره ملک ناویشتم زبارا نهم آیت لکو گو رہی سوره ملک دا وشتمه سی باران آیت نمبر 9 نهم آیت زداتم آیت اخیر نشروع کوم د نذیر اطلاق په عالم باندې کیږي ولو الى قوم منذرین قالوا بلا قد جانا نذیر دای وای او او پتا کی سره راغله مونږ تیارون کې فکذبنا نوګه درو جن دی اوګړه نه دنیا کې ولې قران ناوري ولې په قران ځان نه پوهیږي پیغمبر به شکایت کوي او مسلمان به کوي او مسلمان چا چې قران پر خوري دي وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين دارنګ موږه ګرځولې د هر پیغمبر لپاره دشمنان د مجرمانو نه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره اے مسلمانا په کوم سترګ باندې مخامخ کیږي چې دا هغه کتاب دې پرې غلو هغه ته شاګړه دارنګ موږ ګرځولې دار پیغمبر لپاره دشمنان د مجرمانو نه سورہ نام کې دا سی آیت تیر شو چې په هر کلی کې د پیغمبرانو دشمنانو او د پیغمبرانو نه پس د پیغمبر د وارثانو د حق پرست علماو هر کلی کې دشمنان وي دا وسمي څوک چې د قران بیان کوي نو دا هغه دشمنان ډیر وي او ټول خلک دا هغه دشمنان وي دا هغه خلاف پراپګاندا کوي دې لپاره چې خلک دته نږدې نشي ویل و کافرانو ولی نشی راتلی بدبانی قرآن په یو ځل باندې ټول ټول په یو ځل قرآن ولی نه بیانې دا خو امیلو سموي یره وای ټول په یو ځای باندې ولی نه ختمي کذالک الله وی خبروم دارنګی دا لګ لګ وای مونږ قرآن تعالی د سره پارا لنثبت به فؤادک دیر پارا چې مضبوط کومګه په دې باندې زړستا دا لګ لګ د دې لپاره و چې زړه دې مضبوط شي دیو جنا زموږ مشایخو زموږ استادانو طریقه دا ده چې اول کې درس قران لګ لګ کوي اول ورځ باندې نیمه غنټه بیا درې پاوا بیا غنټه بیا یو نیمه بیا ټول ورځ لګیایي ځکه خلک ور سره عادت شي بیا و د سوک ستړی کیږي نه لنثبت به فؤاد ورات الله ترتیلا او موږ واضح بیان کړی دی دلرا په واضح کې دو سرا ابن قتیبه غریب القرآن کې وایي وای دا صفت د معنیو دی دا الفاظ نه دی ورات الله ترتیلا مقصد دا صرف دا نه چې الفاظ د قرآن دی یاد کړی دي او بس نور درنار څه پاتې شول معنی د قران مقصد د قران دا څه درنه پاتې شول نه نه وريات ساته اصل د قران مقصد د قران ترجمه او د قران په مقصد باندې ځان پوهه کول دي ورتلنا او ترتیلا ولا یاتونک بمثل الا جناک بلاق ګورا ادای راتل لګی تعالی په اعتراض مگر موږ راتل کو تعالی په جواب باندې پیغمبر خپکیګه ما تسلی ورکړي دای اعتراض کوي موږ به جواب کوو ها واسنه تفسیر او خسته تفسیر او گمراه دي د صحیح لارې نه او ګور دلته وایي الذين يشرون على وجوههم په مخونو براجم کی دا ولې دا ځکه قانون دا دی چې چاله په مخ باندې سپېړ ورکه نو دې مخه ته داسې لاسونه ونیسي دې لپاره چې مخ بچ کی نو لاسونه او به شاته تړلې شوی د دی مقرنین فی الاسفار نو د دیو جنا مخونو باندې مراجم کړی شي اولائک شر مکانا واضل سبیلا دا برتر دی په اعتبار د درجه باندې او گمراه دي د صحیح لارې نه ولقد اتینا موسی الكتاب او تاکي سره ورکړمګه موسی عليه السلام له کتاب څوک وایي چې د دوی پیغمبر شعیب علیه صلوات و سلام خو د دوی د قوم نه نو بلکې شعیب علیه السلام هغه د قوم مدین نو او دای ته مسله بیان کړي وا څوک وای وای دا یو قوم ارد کویو او غیر چاپیر دا غي نه ونی او د دې پیغمبر صفوانو یا برسوکو هغه ته مسله بیان کړو نو هغه شهید کو بیا د الله عذاب په دې باندې رالو په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې کلا چوینی تعالی را دیننی سی تعالی را مگر په ټوګه باندې احد الذی با صلی الله رسولا ایا دا یا سړی چرا لګلې دی الله پیغمبر مړ دا پیغمبر دا ټوګه به کولې ان قاد لا يضلنا عن الياتنا لولا ان صبرنا عليها یقینا نزیو چې گمراه کړي موږ د خپل مددګارانو را کوم صبر نه کړي په دې باندې موږ د پلار دې کدي نه راولو وسوف يعلمون حين يرون العذاب زرد چې دوی به کوی شي کلا چې دوی ویني عذاب من ازل سبیلا سو گمراه دې صحیح لارې نه مطلب دا الله وی کله چې عذاب ویني بیا به پته ولګي چې گمراه څوک دی او پسملار څوک دی اوس خو فیصله نه کیږي اوس خو ته دا قران وین کی ته گمراه وای او کله یو نسبت او کله بل نسبت الله وی کله چې عذاب ویني بیا ولا ته پته ولګي چې گمراه څوک دی او پس ملار څوک روان دی ارای تا من دغل الہ او واو اوس واری او سړی وای چې پس ملار روان دی چې د شرکیاتو دعوت ورکړي د بدعات او د رسمونو دعوت ورکړي هغه وې د بسمل رواني چې د بلار نکه کیسې کوي د استاد او د پیر او د بزرګانو کیسې کوي قران باندې بیانې هغه وې د بسمل رواني او چې قران بیانې دا په بار کې وې دا گمراه دي الله وی چې کله عذاب ویني پته بولږي چې گمراه څوک دی ارایت من اتخذ الہ هواو ایا تعالی دل نه هغه څوک چې نیولې د خپل خواهش لره الہ خپل خواهش په سروانی سچ ورته زلوې بسای په سروانی افانتا تکون علی وکیلا الله وی د خپل خواهش نه الہ جوړ کړل خدا جوړ کړل الله وایي چې په قران ځان نه پویا کوي د دې مثال د زنا اور دی انو ملا کلنام بل هم ازل سبیلا بلکې دای گمراه دی صحیح لارې نه دا غړ گمراه دی چې د قران ځان نه پویا کوي الحم تر الى ربک کیف متزل د دې ځای تقریبا پینځل دلایل عقلیه پیش کړي په اثبات توحید رب العزت باندې آیا دنه ګوره رب ساته سره ګوګت کړي سوري لرا ولو شاء لجعله ساکنا کچر خو غوي د الله نو ګرځولې به دې لره ولاړ الله غزا دې چې ګرځولې تاسو لره شپه لباسن د پار د پر دی و نو ما صباتا او خوب د پار د آرام د راحت د بدن وجعلنا ار نشورا او ګرځولې د ورځ د پار د ګرځېدو ورځ دې لا ګرځولې دا چې پدې کې وګرځا د دنیا کارونه پکې وکا د الله دین پکې ځان لو غټا قران ته کینا وګرځا ورځ دې له پیدا کړی دا دی وسه کوي هر څه الټه دي د ورځ به خوبونه کوي او د شپې وټول شپه غپې لګي نو دا شپه خو الله دې له پیدا کړی و چې د شپې به آرام وکا خوب وکا او د ورځ جعل الله جعل النار نشورا ورځ د پاره د ګرځې دو ګرځولې دا دې کې وګرځا د دنیا کار وکا د الله د دین کار وکا او هو الذی ارسل الرياح دریم دلیل عقلی الله هغه ذات دی چې را لګلې دي بادونه بشرم بین د رحمت یا زیر مکه د خپل رحمت نه مطلب دا چې د باران نمخ کې یخ یخ هواګان راشي خوږی خوږی هواګان راشي او دا کی سره بار بار بیان کړي مونږ دی لرا پمیز دی کی لیا ذکرو دی لپاره لیا ذکرو دی لپاره چې دینه سیات والی جهادن کبیره جهاد لویا دا صورت مکی ده او مکه کې خو جهاد پر سینو نو څنګه ورته الله وای چې جهاد کبیرو کا اصل کې بیان د قران ته جهاد کبیر ویل دي مطلب دا وجاهدهم به جهادا کبیرا او جهاد کا د دې سره په بیان د قران باندې جهاد لوی بیان د قران ته جهاد کبیر ویل دي مطلب دا چې ته قران بیان کا نو دا لوی جهاد دی وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج بل دلیل عقلی الله غزاد چې روان کړی دی دو دریابونه دا دی خو خالص او وهذا ملح نجاج او دا دی ترمال کینا وګور الله وای دو دریابونه مې روان کړی دی یو دی خو خالص او دویم دی ترمال کینا دا ټک سین ته لاړ شه یو طرف ته خړې او بر تورې او روانې دي بل طرف ته شنې او روانې دي او تر ډیر حدا پورې دواړه لاس یو ځای روان دي هغه په یو بل کې غړي کینا دا چا کړی دي الله ويعبدون من دون الله د عبادت کوي سوا د الله نه داچا لا ينفعهم ولا يضرهم چې نه فائدہ ور کوي دی لرا نه نقصان ور کوي دی لرا الله دې هغه چا عبادت کوي مړه چې نه ولا فائدہ ور کول شي او نه نقصان ور کول شي ولې دا چا عبادت کوي موږ نه لګلې تعالی را مگر زیر ور کون کې او ير ور کون کې قل ما سلكم علي من اجر وا پیغمبر نو ورم زتا سنا پدی باندې مزدوري الا من شاء يتخذ الى ربي سبيلا لیکن هغه سوچ غواړي چونی سی خپل خپل لار پیغمبر د الله وی خلکو ته وایا چې په بیان د قران تاسو نه مزدوري نه واړم اجرت درنه نه واړم پیسې درنه نه واړم د دیو جنا فقها ذکر کوي چې په قران باندې پیسې اغستون کې دا ګناه ده فقها ذکر کوي لکه علامه شامی ذکر کوي الاخذ والموتی کلاهما سمان سوچ په قران باندې پیسې اخلي نو پیسې ورکون کې او پیسې اغستون کې دواړه ګناګار دي قران دی ویلو بس الله رضا لپاره دی ویلو دا نه چې تراو کې به ختم کومه خو دومره دومره پیسې ورا کوي ختم بکوما خو جوړې برا لکوي دا بکوي دا بکوي مطالبه ته په قران باندې کې قران د الله رضا لپاره وایا دا الله دین خدمت دا الله د رضا لپاره وکا دا نه چې دین ځان ذریعہ د معاش ګرځولې او په دې باندې پیسې ګټي لا ما سلکم علی من اجرن الا من شاء يدخل الى ربي سبيلا دارنګ یو روایت کې راځي وای چا چې قران وګورو او باغی باندې خوراک وکړو باغی باندې پیسې واغستې انو حدیث کې راځي جاء يوم القيامة وجن ليس عليه لامن او كما قال قیامت ورځ به دا سړی دا سرا رواني چا چې په قران خوراکونه کړی دي چې د قیامت ورځ باندې د مخ کې با غوخه واډو کینی تشه ډانچه بلی چا چې په قران خوراکونه کړی دي او په قران باندې پیسې غوړه کړی دي دا قران دی ویلو دا الله رضا لپاره دی ویلو بس ټیک دا سنت طریقه دی ادا کړه قران تراویو کې د قران ویلو ختم دیو کو سنت طریقه دی ادا کړه نو به تر خبره ده او ما ته دا وایا چې په دې باندې کما خوراکونه تقسیمیږي دا کم ځای نبی علی السلام او صحابه وکړي کمی میټایان چې تقسیمیږي د ختم پرز باندې نبی علی السلام او صحابه دا کړو چې توای ز سنت عمل پورا کوما نو سنت عمل داسي چې بیا پای کې بدعت شروع کا د دې وجې نه په علماو باندې فرض دي چې هغه د دې رسم رواج رد وکړي هر عالم له پکار دي چې هغه په رمضان کې خصوصا په دې خبره باندې رد وکړي چې په تراویو کې میټایانې تقسیمول دا رسم رواج دی نبی علی السلام او صحابو نه دي ولې تاسو کوی دا یو رسم هم جوړ کړی دی او چرز نبی علیہ السلام او صحابو نه لیکړي یروي سبد کار خو نه دی ها بد کار نه دی خو بد کار زګر چې نبی علیہ السلام او صحابو نه لیکړي پیغام ته وای سنت ادا کوم نو سنت په دې طریقه ادا کا کومه طریقه چې نبی علیہ السلام او صحابو کړی دا او دارنګي هر یو د دین کار د الله رضا لپاره وکا او د دین کار ځان ذریعہ د معاش مگر ځوا وتاکل الحي الذي لا يموت او ځان اسبارا باغ اجوندي هغه ذات باندې لا يموت چې هغه نمرې الله نه چې نه غواړي نو الله په خپګي بنده نه چې غواړي نو په خپګي یو ځل بدر کی بیا بدر کی بیا بدر کی فسلورم ځل به ته زمړ خپل کار کوا چرته بل ځای لیدل او که بس مال را خوشي او الله واه قربان شم د الله پاک نه څومره چې د الله نه غواړي نو هغه الله خوشالي ولې د الله نه غواړي نو دې د الله نه غواړي دې خو د باندې په در باندې ولاړ دی نو څوک په زیارتونو باندې ولاړ دي او د زیارت نه غواړي دا اولیاء کرام نه غواړي ویل مال راکا بچی دا عین غواړي مال دولت دا عین غواړي پرېزه کې برکت دا عین غواړي او څوک د بندګانو په در باندې ولاړ دی مالدار په در ولاړ دی د خان ملک او نواب په در ولاړ دی او دا غنه تم پیدا شو و دا الله نه تم ختم شو د دیو جنا حافظ الپوری وای وای کدی تم د مخلوق د در پرې خو کدی تم د مخلوق د در پرې خو بادشاہی دی مبارک شکه گدای د مخلوق نه تمه مکوا تمه صرف د الله نه وکا او د الله نه اوغړه الله به عمومي خبردار د دیو جنا ا شیخ القران رحم الله نیلو سایرین کی دا د سویلی اشعار نقل کړی دي چې هغه وایي یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو یا من خزائن رزقی فی قولکن امنن فإن الخیر عندک اجمعو آغا ذات چه خزانی داغ سر دی اللہ ما سر احسانو کا مالی سوا فقری لیک وسیلتن فبالافتقار لیک فقری ادفعو الله زه خو صرف تا د خپل غریبي وسیله کومه الله زه تا ته محتاج الله نه وړه الله ما خو ستا دروازه ټنګولې ده نو که ستا د دروازې نه واپس شم زه به چا دروازه ټنګوم الله بل در خو نشته تا نه غواړم او مال راکې او غواړه د الله نه دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سار وختي کله چې د چربان ټیمی لکه اوس وخت کې د پښمنی وختي نو دی وخت کې الله رب العالمین هر شپه د خپل شان مناسب اخري اسمان ته راکوزيږي هر شپه او आवाज کوي حال میں مسترزق فارد قلان حال میں مستغفر فاغفر اللہ خو دی الله نه غواړي دی خو د الله دربار پریدي او د مخلوق په دربار باندې ولاړي الرحمن فاسأل به خبيرا وغواړه د دې الله نه او به امید لرا خبردار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ دا د سجدي آیت دی بیا ځان له سجده وکړي د تلاوت کله چې ویلې شي دای دا سجده او کې رحمان ذات لا قالو ومر رحمان دای وای سجده رحمان انا جدو لما تامرنا وزادهم نفورا ایا موږ سجده وګوها چاله چې تمګه حکم کې دای او زیات کی دایلا نفرت تبارک الذی جعل فی السماء بروجا دریم ځل په برکت ذکر کړي برکت چون کې هغه ذات چې ګرځول دي په اسمان کې پړاوونه او ګرځول دا پای کې دیوا وقمر منیرا او سپوږمۍ روخانا والذي جعل الليل بل دلیل عقلی الله غزا دې چې ګرځول عشب او رز خلفتن یو بل پسی دی را روان شپا ختم شي ورځ راشي ورځ ختم شي نو شپا راشي لمن ارادا یذکر د پر دا چا چې اراده لري چې نصیحت والی او اراده شکر یا اراده لري د شکر گزارې د تابعدارې د الله دا نه بعض خلکو عاجزی دی ته ویلا چې دا سره داسې زړه نیولای او داسې مړ مړ رواني دې ته عاجزی نه وایي عاجزه تعلق د زړه سره دی نه بلار باندې چرواني نیغ روانیا دا حضرت عمر رضی الله دور کې ایو نوجوان روانو ځوان لګو نو هغه داسې ډېر داسې مړ مړ روانو نو حضرت عمر رضی الله عنه دو ورته وی دی خواراشه راوي غوښتو ورته وی بیمارې هغه وینا ویسه تکلیف درته وینا دا مخه ولوالو په دې مخ باندې او پلار ورکو ته نه ځه په دې بازار کې به یو نه سوار راغلی ای به چې مسلمانان کمزوري شي سزا نه مړې جوړ کړي دي نه روانو سره دا نه چې دیو عاجزی دیتا وای دا ایبالک او د جنکو بشان په پلار رواني دا نرم نازک داسې قدم بالی سبوای کې نخبولان دې میګي مړ کیږي او نن باجزای باندې دا نه چې ته مړ مړ روانیا د دیو جنا عبادت کې عاجزی ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وی الرمل پهلوانی وکي زګه چل د کافر قتل دیر بار چې مسلمان طاقتور ښکار شي کمزور بیا و کافر نه ښکار کوي الرمل پهلوانی وکي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پلار روانو حدیث کې راځي وای دا سه بروانو ته وای چې په ترای روان دا سه بروانو مې و او چې کله به چا سره خبرې کولې نو مخامخ به وته کتل دا نه چې سترګې وپړې کیو خبره بکې او خلبا پکا دا زنا مخامخ به ورته کتل چې چاله به خبره کولې هغه ته به مخامخ کتل او چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم با چا سره به لاس ملاو کو نو تر هغه به تن لاس نرسو کول چې مخکې باندې ورسو کړي او دا سه کلک لاس به ملاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دا مړ مړ عادتونه د نبی رسول سلام باندې شو دا انا عاجزی دا مطلب نه چې ځان دې مړې جوړ کړې او دن باج دې باندې شپه تیرې رب لرا پس دې باندې او په ولاړه دا د مسلمان صفت ذکر کړي الحمدلله چې دې با الله رب العالمین ته ولاړی او دې با پسجدای او کله بولاړی الله ته بجړا فریاد کوي والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم هغه کسان چې هغه وای اے رب زمونږه لرګي زمونږ نه عذاب د جهنم ان عذاب کان غراما یقینا د عذاب سخت انها ساعت مستقر و مقاما یقینا دا سخت دی په اعتبار د درېدو په اعتبار د اوسېدو باندې والذین اذا انفقوا لم یسرفوا کسان دی مؤمنان کله چې خرچه کوي نو لم یسرفون اسراف نه کوي ولم يقدروا او نه بخل کوي وکان بین ذالک قواما او وی په من د دې کې ولاړ د مؤمن صفات ده دی کله چې د مال دولت لګی اسراف بنه کوي دا نه چې ګټي سل او لګی زر دا اسراف دی او دام نه چې په لکونو بغټي او زر روپۍ باندې لګی ها دا نو بچی بیا سوال ته ناس دي نو د دیو جنا اسلام ډیر بهترین دین دی میان روی قران ذکر کوي مساوات قران ذکر کوي قران کریم دا ذکر کوي چې کله انفاق کې مال لګي نو اسراف به هم نه کوي او دارنګي بخل به هم نه کې شومتیا به هم نه کې وکانه بین ذالک قواما والذین لا يدعون مع الله لا ناخر ومنان هغه کسان دي چې نه عمل کوي د الله سره حاجت رابل ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نو جی نفس چې الله حرام کړی مگر په اکثره سیوا د جرم شرعی نه او هغه سره یا خو قتل کړی یا زنا کړی او یا فساد په لار دو ولا یزنون زنا نکړي ومن يفعل ذلك يلقى اساما او سوچ یو کی دا کار یلقا ساما نغرزی کی با یلقا اساما غرزی کی با زائد یلقا اساما غرزی کی با زائد گناہ تا مطلب دا د قرار د مؤمن صفت دا دی چې دی با زنا بنه کوي زنا خو سو د زنا هغه ځای ته به هم نږدې کیږي او وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخون کې مهربان ومن تاب وعمل صالحا چاج دوبه استعمال وکونی ک فإنه يتوب إلى الله متابا نو یقینا دې رجوع کوي الله ته پر رجوع کول سره الله د غاړه خلاصي او الله رب العالمین طرف ته توجه کوي بدل ورکړي شو دا بالغانو د جنت بما صبروا بسبب دای چې دای صبر کړو ويلقون فيها تحيه وسلاما او مقام کول بشي بد جنت کې پیشکشي او سلامتیا خالدین فیها مشبای بده کې کچره تاسو الله نه را مدد کوي او عبادت د الله نه کوي نو په تاسو نور څه کوي الله ولی چې تاسو د مقصد د پیدایش خو اصل هم دا دی چې تاسو د الله رب العالمین عبادت وکړئ نو چې تاسو د الله عبادت نه کوئ نو الله پاک پتا سنور سکے کچره تاسو غیر الله نه را مدد کوي زماره تاسو ولې عذاب درکې اسه عذاب خو نه درکې او چې عذاب درکې نو صرف د دیو جنا چې تاسو غیر الله را مدد کوي وقد كذبتم فسوف يكون لزاما تاسو درو جندیا وکړه زردا چې شی بدا لازم به تاسو باندې سورت کی صفات د مؤمنانو ذکر کول او نبی د شرف البرکت او د غیر الله نه دارنګ اس بعد مقاصد اربع علیو او اس بعد توحید رب العزت سورہ شعرا مکی سورت دے شپږویشتم نمبر دے په ترتیب کې پس د فرقان نه وسلوختم نه بنزول کې پس د سوره واقعې نه نازل شوې ده ربط او تعلق دې صورت مخکې سره ګڼ وجوه باندې دی یو دا چې مخکې استعزاء د مشرکینو ذکر کړه نبی علیہ السلام پوری نو دې صورت کې تسلی ورکړي نبی علیہ السلام ته دیو جنای ورپسې وروړو یا مکه صورت کې استهزاء مشرکینو مقاصد اربع او علیه پورې وا دې صورت کې تخویف ورکې مشرکینو لا دیو جنا ور پسې وروړو نورم غنو جوړي داوله صورت تسلی دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په واقعات د وو پیغمبرانو چې ای زړه نو تنگړې تبوم زړه نه تنګي خلاصه صورت صورت کې دوه مسلې ذکر کړي یو نجات المؤمنین او دویم هلاک الجاهدین یو نجات المؤمنین دویم هلاک الجاهدین او په دی باندې واقعات د انبیاء علیهم السلام ذکر کړي د موسی علیہ السلام کله چې سر د صورت کې مبین راشي اشاره وی دی تا چې دې کې نقلي دلایل ډیر دي لعلک باهو نفسک الا یکونو مؤمنین تسلی تاکی سرا شاید چی تا حلاکون کے پیغمبر آزان لرا اللہ یکونو مومنین دیو جنا چی نشو دی مومنان ولی ایمان نروڑی پدیزان حلاکے نو تاګی سره دای درو جن دی او کړه زرد چرا بشی دای دا خبرونه دا چې دی او باغ پر ټوکی کوونکی اولم يروا الى الارض كما بدنا فيها دلیل عقلی په اثبات توحید ایا نه ګوري د اسمه کې دا سمره زر غونکړي مونږ پای کې دا قسمه جوړي تازه نه عزت مند ان فی ذلک لآیه یقینا دې کې دا نه انیت القوم الظالمین راش قوم ظالمانو تا قوم د فرعون تا الا یتقون ول د ځان نه بچ کی د شرک نه قال رب انی اخاف ان یکذبون دی یقینا زه رګما چې دی به زما دروغ جنتیاو کی زما خبره به نه مانی او د دای په ما باندې ګناه ده زه یریګه ما چې دای په ما وجنی ذنب لفظي معنی ګناه ده نو دا انبیاء دشمنانو ګره موسی علی السلام وی په خپل وای چې ګناه ده او هغه ذنب معنی ده ګناه ده زمونږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا مطیب سے به فرمایل وای کچره دا ګناشي نو بیا دا ولې نه وای چې اذنب تو ذنبن دا څه ولې نه وای چې لی ذنبن دا ولې وای چې ولهم علی ذنبن او اشاره دی دا او دلیل د دې خبره دی چې دا ګناه دا د دای په خیال باندې او دانا چې ګنی دا ګناه ما کړی دا دویم دا چې ذنب دا په معنا د بوج سره هم راځي لکه د بلاغت یو کتاب دی تلخیص ورته وایي پاره کې یو شعر دی شمیر ما بدی بانی پس مکه با په زمانه باندې بوجونه دا نه چې ګناونه په شمیرم دویم دا چې ذنب دا په معنا د ګنا سره نه دی سوره توه څلوېښتم آیات وګورئ شپاړسمه سپاره مخکې تیر شو آیت نمبر 40 سورہ دعا شپاڑسم سپارہ سلوستم آیت چې د ګنا نه مخلاص کړي من الغم د غم نه مخلاص کړي دا ځکه وته غم وای چې دا ګنا نه وا او دارنګي سوره احزاب پینځم آیات وګورئ دویشتمه سپاره سوره احزاب آیت نمبر 5 پنځم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الله وی چې تاسو نه خدای وشي نو بای کې ګناه نشته دا هم موسی علی السلام په زور نه وجلې رستو براشي دا وی په خدای سره وجلې دا سره کیپتی ولکن ما دام بدت قلوبکم بیا اغا چې کس کړي زړونو تاسو پای باندې نو ذنب په معنا د ګنا سره نه دی چې توای ګناه کړو امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کې ذکر کړي چې دا ذنب په معنا د ګنا سره هم شي او معنا دا ولهم علی ذنب فی زامهم دای په ما ګنا دا خود دای په ګمان کې حقیقت کې ګنا نه ده سلورم دا موسی علیہ الصلات والسلام په خدای سره وجلو لکه مخکې ما د سورې احزاب آیات راوړلو دارنګي موسی علیہ السلام ورپسې وایي سورې قصص کې براشي فلن نكون ظهيرا للمجرمين ربي بما انعمت عليا چې په ما انعام کړې نو چې سړی وجل ګناه وا بیا دا ولې وای چې په ما دې نام کړی دی او شوګم دا چې موسی عليه السلام دوباره دا بل قبطي د قتلولو اراده کړو چې ګناه وا نو بیا د بل وجل ولې اراده کړې و او معلومیږي دا چې ګناه نه وکنه د نوح علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې مودودی وایي وایي حضرت موسی علیہ السلام کې دا نوح علیہ السلام کې الیاذ بالله جذبه د جاهلیت و پیغمبر بدنامول په مختلفو طریقو باندې او حالان کې بیت اکبر ذکر کوي ول مراد من الصغائر الذله زما په نیز وی غوره دا دی چی پیغمبران د شیطان د وسوسو نه معصوم دی بچ دی د دروغ نه د کبایر نه عمدن او ساون مخکې د بیست نه او رسو دا غینا که خامخ وای چې نه ګناګار دی نو بیا واجب الاطاعت څنګه دی او دارنګي القول الدریه علامه ابن تیمیه رحمه الله صفحه 181 کې ذکر کړي چې مال روافض سره په دې باندې مناظره کړې و الاسمت لم تثبت الا للانبیاء چې اسمت د ګنا نه بچ کېدل صرف د پیغمبرانو د پاره ثابت دي دارنګي لوی علما د دې ذکر کوي قال کلا فزبا الله رب العالمین و دویر کې ځاس نه دا لاشه دواړه بیا یادنا بموجزو زمونږه ان ما کوم مستمعون یقینا موږ تاسو سره یوري دونکي فادیا فرعون لاشه دواړه فرعون ته فقولا نو ان رسول رب العالمین مونږه یا ستاسو درب مخلوقات یا خداوا چی دا دواړه د یو شخص په شان ګرځیدلو یا دین د دین د دواړو یو ان ارسل مان بنی اسرائیل ولګه زمون سره بنی اسرائیل د فرعونیانو همیشه کار دای چې دی په اکبرس باندې احسانونه زکادي ولا به سفینا من عمر کسنین او تا وخت تیر کړی دی په مونږ کې د عمر ستانه سو کلونه وفعل دفعل دکل لدی فعلتا وانت من الكافرین او تا کار کړی دی کار ستاره چې تا کار کړی دی او ته انکار کوونکو نه ګور فرعون ډیر خیاس هغه کار یادای نه چې ګنې سوق دی ور کړو دا کار وو ته یاد اوس نه چې مال سوق راځي اوی وای تا را کار کړی را کار دې چې کړی را کار دې چې کړی دې او ته دې نه شکرونه نو موسی علی السلام وته وای قال فعلتها اذا ورته وی موسی علی السلام ما دا کار کړو په وخت کې وانا من الضالین او زو مدنا پونا څه مطلب بودودی وی موسی علی السلام په خپل وی چې وانا من الضالین په ما باندې وی لار د هدایت بندوا رسائل او مسائل کې اول جواب خدا چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي د کبائر او صغائر نه لکه مخکې ما په دی باندې حواله پیش کړې ادارنګي ظالین دل دوی انا من الظالین نو دانا چیز گمراہ مو بلکہ یو خدا چې زلالت په معنا درو کې دو سره دی ابن قتيبه غریب القرآن کې معنا کوي مطلب دا وانا من الضالين زو ما درو شونا یعنی هغه وخت تاسو نه رخصه ما او دل راغلی ما د نر سړی دا کاری زمړه لاس ته آزاد تور ته راس چې کول شي وکا راغلی ما سکول شي او دا د نر سړی کاری او زلالت په معنا درو کې دو سره قران کریم کې په غنو ځایونو کې ذکر شوی دی سورۃ الانعام ومه سپارا سلوشتم آیات ګورئ زلالت په معنا درو کې دو سره رخص د دینا چې دوی درو جوړونکي هغه لرا الله وی چې کوم درو جوړي هغه تنه رخصو زلالت په معنا درو کې دو سرا دارنګي سورۃ الاعراف آیت نمبر 37 او درشم اتم سپارہ دارنګه سوره مومن سلور ویایم کې سورۃ الاقاف سلیرشتم کې اترشتم کې په مختلفو سوراتونو کې دلالت په معنا درو کې دو سر راځي دارنګه حدیث کې مرাজি ظل اعظم الاخر زلالت په معنا د هېرې دو سره نو معنا دا چې زمانہ خو ارشیو تاره ته دوباره یاد کړو ابو بیدا قرطبی کې امام قرطبی دا ابو بیدا نه نقل کړي دا معنا زلالت په معنا د هېرې دو سره او دا قران کریم کې سوره بقره کې دو سوا دو تیمه صفحه کې آیت کې ذکر شو ان تذل اداوما فتذکر اداوما الاخرى چې هر شي یو د دواړو نه نو یاد بکی ورته بلا زلالت په معنا د هرې دو سره درېمه معنا ذلالت په معنا د محبت سره نو معنا دا چې ما د مظلومانو سره محبت کولو ما د مظلومانو سره محبت کولو او د دیو جن ما ول سوق ور کړو چې هغه مظلومو بنی اسرائیلی او ستا قبطی ظالمو نو ما د مظلوم سره محبت کولو او زلالت په معنا د محبت سره قران کې استعمال شوی دی لکه سوره یوسف کې 50 نمبر آیات کې ذکر شیو تلا انک لفی ضلالک القدیم ته په محبت زړه کې دارنګي نور سوراتونو کې ذکر کړي زلالت په معنا د محبت سره نو ما درې معنی شوي انا من الضالین یو معنا دا زو ما درښونا اوس را پیدا شې متال راغلې ما زلاست عذاب سچ کولې شي وکړه زو ما دا غچانا چې محبت کوي د مظلومانو سره ما د مظلوم سره محبت کړو او دا درې وړه معنی قران کې پایتونو کې استعمال شوې دي فافرت منکم لما خفتکم زلالم تاسو نه کله چې ویره دم تاسو نه اوس راغلم چې کولې شوګه وهب لي ربي حکما وبخل مال رب زما فیصله او نبوت او زه ګرځول ما پیغمبرانو نه وتلک نعمت تمنو علیا او دا نعمت ګوټه دی چې ته ازباد په ما باندې مطلب دا انا بت بنی اسرائیل تا غلامان کړو بنی اسرائیل کيو سورج ما تا کر روټه خړلې ده بیا د دې دواړو کې تاسو لم درګي که تاسو یقین وی خبره د بیا راکاو هغه رب چې اسمانونو والو لې ور کوي زمکه والو لې ور کوي و په دې میاس کې تاسو لم درګي که یقین نکوي قال لمن حوله ولا تسمعون وی غیر چا پر تعالی سدو تا ایا تاسو نه اورئ د خبره زما رب هغه ذات دی چې هغه تا له عمرو ټیلر کړی دا وستا غ پلار نکل عمر کړی دا پلار نکل عمر یاد کو دا سه موسی په خدای پیښ کړو ورب ابائکم الاولین ستاسو قاصد ستاسو رسول دا لیوانه دی قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون ورته وی وای رب د مشرق او د مغرب هغه چې مې د دې دواړو کې کچره تاسو کې عقل وی مطلب دا زما رب هغه ذات دی چې مشرق والو له روټي ورکړی دا قال للملئ حوله ان هذا لسائر عليم وی وی سردارانو ته هغه تالی سټه چې غیر چا پر ناستو یقینا دا د جادوګر پویا سوره عرب کې دیر شیو او نور سوراتونو کې چې دا خبره جادو دا د سردارانو کړه کوم چې غیر چا پر ناستو چې دا جادوګر دی او پویا دی او دلته وایي چې دا خبره فرعون وکړه نو آل دوی دا بلا دا بلا آل توي سرداران وکړه او دل توي فرعون دا خبر وکړه مال ته جواب کړو ما ویلو چې اول خبره فرعون وکړه چې څنګه فرعون وکړه فورن تالیسه د مرپسې لګیا شو وباس په مدائن حاشرین ولګا په خارونو کې جمع کوونکی یا توګه وکل سحار علیم را بولی تعالی را په هر یو جادوګر په یبانی بكل سحار علیم په هر یو جادوګر په یبانی وجمع سحرتو وجمع بشل جادوګر فلما جاء سارا دوکل چرال جادوګر قالو لفرعون دوی فرعون تا اين لنا الاجرن ايوي با زمون پار اجر کچر موږ شو زورور قال نعم جادوګر چرال وې زمون بس اجر مزدوري وي کوم په زورور شو قال نعم دوته او نعم وې او وانکم لمن المقربين انکم اذا لمن المقربین تاسو به بدا وخت کې د نږدې شونا زما سره غیر چا پر بناسي طالب سټای را سټای چې ما نه پاتې شینو تاسو به خورئ قال لهم موسی القما انتم ملقون او دیت موسی علیہ السلام اور دوی آغا چې تاسو یې غرزون کی فالقوا حبالهم وی غرزو خپل رسول را او خله په تاو را تاو نه کی بلکې دار کی لاندې خېټه تور رسي لکه د جمعې په شپه باندې بدعتيان کله چې حلوا شریف خوري نو خله په باندې نه خوځي بلکې وای من زرمټو لزما او کله وای الغټو من الغټه ولو کان فی شوسا فیزایت القف ما یفکون اور کی ازار تو ساجدین نو ورزدل جادوگر سجدہ کون کی قالو آمنا برب العالمین دیوی مگی ما نوڑ دی برب دا مخلوقاتو رب دا موسیٰ علیہ السلام و دا ارون علیہ السلام قال آمنتم لو قبل ان آزن لکم فرغون و تبی تاسو ایمان اڑو بدبانی مخی زمان دی اجازت تاسو تا خامغا ګرځو مزلا سنا تاسو په تاسو بدل بدل او پارسی وکم تاسو را وند قالوا لا غیر دی وی اس پروا مونشتا ورچیوان بګینو نو وی انکم لمن المقربین تاسو به دې د شو نه یعنی ما سره بغیر چا پیر نه سي طالب سټای په دې خوشاله وو او چې کله په ایمان رالو نو څه وته وای زکه غیرت راضی په ایمان باندې چې اوسړي کې ایمان نه نه کې غیرت هم نه یو سړي کې توحید عقیده نه مشرکی هغه کې بیا غیرت هم نه څه وته وای لا غیرز پروا مونږه ان الى ربنا منقلبون مونږ یو خپل رب لرا بس کیدونکي انا نتمو ان یغفر لنا ربنا خطايانا یقینا موږ ته مساتو چې بخنه وکړي موږ رب زموږ ربنا او زموږ دیو جنا چې موږ ور د مؤمنانو نه ستاپړ لګي واو عینا الی موسی بل ابتلا وایو کومه موسی علیہ السلام ته ان نصر به بادی چې بوله زما بندگان دا یو څو کسان دي او دوی دا نوې نوې مسلې شروع کړې دي او خوای ویلو او سم دا وای مونږ ډېر مولیان یو ډېر کاریان یو ډېر پلان یو او دا یو څو کسان دي راځم شي دي او ځان نه لګیا دي ان اولا شر زمتین قلیلون زمونږه استاد محترم شیخ الحدیث مولانا غلام حبیب سے رحمه الله تیر کال دی ورځو کې وفات شو یو لسم ورځ باندې الله دې قبر د نور نه ډکی ډېر بهترین عالم وو هغه فرمایل او یو ځلې یو مولا ویلو چې دا اشاعت والا سړي لشر ذمتون قلیلون هغه خو خلک دي مړه دای سر اکثریت نشتا وای ما لکه وی چې دا شکر دی چې هغه خپل اصلیت خو ښکار کو دا خبره او فرعون کړي وای انهم ان هؤلاء لشرذمه قليلون تا خپل نسبت د فرعون سره پیدا کړو او موږ ته شرذمه قليلون ویل فاوحینا الی موسی موږ وایو پر موسی علی السلام ته ان یزرب بیا ساکل بحر وا پام ساته سره دریاب فن فلقانو جدا شو فکان کل فرقن کا توز لازم نو شوار یوډلا پشان ډېر کیلو باندې یو لفظ دا او چې د فرعون مقابله کې دا فیضا یا صوبان مبین د موسی علی السلام او چې کله بدنامه په لګیدل دا او ګټه ته را خلاص کړه دا ګټه دوه ځای کړه دړې وړې کړه دارنګي هغه باندې نه جوړ کړی او دریاب کې چې را خلاص کا نو په دریاب کې لارې جوړې کړې دریاب دو ځای شو جدا شو دا ځکه یو ملګری خو نر ملګری او ډیر ملګری دي خو چې بے خوانده نو باغی سا یو همسادا خو هر ځای پکار راځي وازلفنا ثم الاخرین او ورپسې کلمګه په دغه مقام کې رسنیو نه جار ورګونګ موسی علی السلام ته سوچ د سره اجمعین ورنوتا ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق موږ رسنی یقینا دې کې نه ښا او نه دې اکثر دې نه مؤمنان او یقینا رسول غالب او مهربان وتلو علیم نبی ابراهیم دویم واقع ابراهيم عليه الصلاه والسلام او بیان کې ودی باندې واقع ابراهيم عليه السلام کله چې وی خپل بلار دا قوم ته سه عبادت کوي دی وی موږ عبادت او د بوتانو فنزل لاکفین نو همیشه موږ دې لرم جوران الذي خلقني فهو يهدين ذات چې زه پیدا کړې ما نو دا مال توفیق راکې والذي هو يطعمني ويسقين او هغه ذات چې مال خوراک راکې یو مال اوبر راکې او کله چې زه بیمار شوم نو دا فهو يشفين دا الله مال شفا راکې والذي يميتني ثم يحيين هغه ذات چې ما مړ کوي او بیا ما ژوند کوي والذي يطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين هغه ذات دی چې زه تم ساتم چې بخنه وو کی مال را زما د ګنا دا کمال د انبیاء علیهم السلام دی دا نه چې ګنی ابراهيم عليه السلام ګناه کړی و نه لکه څنګه چې نبی عليه السلام با اورس کې او یا زلا کم و زیات استغفار ویلو نو دا نه چې نبی عليه السلام ګناګارو بلکې دا کمال د انبیاء علیهم السلام دی لکه یو ځل نبی علیہ السلام د چاوي چې تعالی الله مخکې رستو ټول ګناونه معاف کړی دي نو ولې دا دومره ځان کړوي نبی علیہ السلام ته فرمایل افلا اكون عبدا شکورا چې الله په ما دومره احسان کړي زه د الله شکر گزار بنده ولې نه جوړم چې دا شکریا ادا کړم رب ابلی حکم و علیقی بسوالین ارب زمان بخی مال نبوت یو ځای کې مال نیکانو سره وجعل لی لسان صدق فی الاخرین وګر دې مال را چې بل رښتیا ورستنو کې او ګر دې مال را د میراث لونکو د جنت دې مدارو واغفر لیا بیا بخناو کې زما پلار تا یعنی زما پلار موحد کې ځکه د شرک عقیده و د عذر الله پلار د می بخنو کې الله عقیده د توحید ورته نصیب کې چې بخنه ورته وشي انه کان من الضالین یقینا داری د قراننا ولا تغنی یوم یباس مغم جن کې مالرا اورز دوباره پورته کېدو یوم لا ينفع مال ولا بنون یقینا موږ په کومرای کې ان نسویکم برب العالمین کله چې موږ برابر کړی وای تاسو برد مخلوقات دنیا کې خو یو مشرک هم دا نه وای چې الله او زما معبود برابر دي دا دواړه برابر دي څنګه وایي چې سوي کوم رب العالمین اصل کې مراد دې نه تسویه الحب دا د مینې برابر والی څنګه چې الله سره مینا کولا نو دارنګي بابا سره کولا اذ سويكم برب العالمين وما ظلنا او نه یې گمراه کړې موږ لرا مگر مجرمانو نشته موږ لرا شفارسیان او نه ګرم دوست مهربان فلو ان لنا کرتن که چلوې زموږ پر واپسی نو به موږ د مؤمنانو نه یقینا دې کې نه خاون دې اکثر د دین مؤمنان یقینا رب تعالی غالب او مهربان درې مواقع د نور اسلام هر پیغمبر چې راځي ته आवाज کوي ما اسلکم علی من اجر پدې درنه اجر مزدوری نه واړم بیان درته کوم خو اجر مزدوری درنه نه واړم اجر زما په الله دی فتقوا الله واتیون ویرګی د الله نه واتیون او زما تابعداري کوي قالو انو من لکا ته وایې چې سم خلک نه دي ما ته خو پته نشته چې دی له الله سره اجر ورکړي ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون لدې حساب دې مگر پر زما کاش تاسو کوی دی وما انا بطارد المؤمنين او نه مزه شړون کې مؤمنانو لرا ان انا الا نذير مبين ز نه ما مگر يرون کې ښکارا ونجنی ومن معي من المؤمنين خلاص کې مال را سوچ ما سره دي مؤمنانو نه فانجینا ومن معه في الفلك المشغول نو خلاص څنګه دلا سوچ د سره پکشته ډګړې شي کې ثم اغرقنا بعد الباقين بیا غرق موږ رسو دینا ها رسو پاتشي یقینا دې کې دا نه خاوند دي اکثر د دین مؤمنان او یقینا رسال غالب او مهربان سلورم واقعه د هود علی السلام تکذیب کړو آدیان د پیغمبرانو کله چې وې دې ته یو د دین حضرت هود علی السلام اولې ځان نه بچکول شرک نه انی لکم رسول امین یقینا زما تاسو رسول امانتدار ویری د الله نه او زما تابعداري وکړي وما اسلکم علی من اجر نوالم تاسو نه بدی باندې مزدوری نه دا اجر زما مگر پر د مخلوقات اتبنونا بكل رین آیتن تابسون آیا تاسو جوړوي په هر یو غونډه باندې او نه چا بس کوي او نيزه تاسو قلاګانی لعلکم تخلدون لپاره چې تاسو به همیشه شئ وایزا بتشتم بتشتم جبارین کله چې نیول کوي نیول کوي د ظلم فتقوا الله واتيون ويري د الله نو زما ته بيداري کوي وتقوا الذي امدكم بما تعلمون ويري د ذاتنا چې تاسو امداد کړي باز چې تاسو پويږئ امدکم بین عام و بنین امداد کړي تاسو بیا عام و بنین فزارو باندې فزامنو او په باغونو بچینو یقینا زیارګم به تاسو د عذاب د ورځې وي قالو سواون علینا دوی برابر ته بمبانی او اصلنا کچته نصیحت کې مونږ دا یا نه د نصیحت کوونکو نه ان عاد الا خلق الاولین ندی دا مگر طریقې د پخوانو دي وما نانو بمعذبین او نه موږ لا عذاب راکړي شي فکذبون دروجن تیار کړد ده فاهلکناهم هلاک موږ دې لرا یقینا دې کې نه ښه ندی زیاد دین مؤمنان کین رستا دې غالب او مهربان کذب سمود للمرسلین پینځم واقعه د صالح علی السلام پتا کی سره درو جنتیا کړه وسم بیان د پیغمبرانو اس قال لهم قوم صالح کله چې ویل دیتا یو د دین حضرت صالح علی السلام الا تتقون ولتا سنې رګی دا الله نه انی لکم رسول امین یقینا زما تاسو له رسول امانتدار انی لکم رسول امین یقینا زما تاسو له رسول امانتدار او یریګی د الله نه او زما تابعداریو کوي وما سلکم علی من اجر هر پیغمبر وای نه غواړم تاسو نه په بیان باندې مزدوری اجر درنه غواړم پیسې نه واړم ان اجر الا علی رب العالمین دا پر سونه کوم دادا چې دی په خپل بیان باندې چانه دولت نه واړي پیسې باندې واړي نه اجر زما مگر پر رب مخلوقات ایا پروا خدل شیطان سو بدل حال کې امینین با من باندې په باغونو په چینو کې او فصلونو او کجورو کې تلوا عظیم چې وچې دا غیر ناروي وتنحتنا من الجبال بيوتا فارهين او تاسو تراشي د غرونه کورونه فارهين په استاد کاري باندې ویری د الله نو زما ته بيداری کوي ولا تطيع امر المسرفين تابعداري مکوې د کار د مشرکانو هغه سان چې فساد کوي زمګه کې اصلاح نه کوي قالوا انما انت من المسحرين دوی یقینا سیر جادو کړې شو نه یقینا دې ګره نه خانو اکثر دین مؤمنان او یقینا رب ساري غالب او مهربان کذبت قوم لوط للمرسلین شپږم واقع د لوط علیہ السلام درو جنتیا ګړو قوم د لوط علیہ السلام د پیغمبرانو کله چې وې دیتا یو د حضرت لوط علیہ السلام اولې نه یریږي د الله نه یقینا زما تاسو له رسول امانتدار او یری د الله نو زما تابعداري وکړي او نو وړم تاسو نه په دې بیان باندې مزدوري د اجر زما مگر برب د مخلوقات اتا تون ذکران من العالمین ایت حضرات کوي نارینه او تا د مخلوقاتنا او پریدای هغه چې الله پیدا کړی تاسو لپاره تاسو من ازواجکم د بیبیانو تاسو نه بل انتم قوم عادون بلکې تاسو قوم دار نه تجاوز کوونکی قالوا لئن تنتهي يا لوط دوی کمن نشوي کمن نشوي تای لوط نو شی بت نو استل شونا زوی زیم استاسو دا عمل نه د کوس کوم کنا رب نجنی والی مما یعملون رب زما خلاص کې مال او زما الله دې چې دی عمل کوي خلاص کومګه دل راو د الله را غوند مگر بډای پاتې شو کې ثم دمر الاخرین بیا علا کلم ګرستنی او راول کلم بدی باندې کاڼو باران فسار مدر المنذرین نو ډیر بد باران دی ورشو داوم دیتم شعیب علیہ السلام مسله بیان کړي وا د دیو جنا دلته خو عمر سره نه وای زګه دا د دې قوم نه نو صرف مسله ورته بیان کړي وا سو کوئی چې اصحاب الرز دا اصحاب مدین اصحاب الیکه دواړه یو دي صرف نمونه جدا جدا دي لیکن صحیح خبر دا ده چې اصحاب الیکه جدا دي او اصحاب مدین جدا دي او دواړو ته موسی علی السلام مسله بیان کړې و درو جنتیا کړي وا جنگي والو د لګل شو پیغمبرانو کله چې ویل دیتا یا شعیب علی السلام ولنی رګی د الله نه زیما تاسو د رسول امانتدار و یرګی د الله نه واتیونو زما تابعدار یو کوي نوالم تاسو نه بدی باندې مزدوری ان اجر الا علی رب العالمین نه اجر زما مگر پرم د مخلوقاتو پرواله یو کې پیمانه لرا مکه کې تاوانی کوونکو نه چې نقصان کوي په پیمانه کې داسې مکوي وزنو بالقسطاس المستقیم او وزن کوي په ډنډې برابر باندې ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکه وای د خلکو نشیزونه راغی ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر رزمګه کې فسادیان ویرګی دا الله د ذات نه چې پیدا کړی تاسو ول جبلت الاولین او قومنا نمبنی قالوا انما انت من المسحرین دی وی یقینا ته د جادو کړی شو نه او نه ته مگر انسان د بشان و ان ظن قال من الكاذبین یقینا موږ ګمان کو پتا درو جنو فاسقط علینا کی زفم من السماء دیو جن کله وچوری زرالا او کان عذاب یوم عظیم یقینا دا عذاب درجلوی یقینا دې کې دا نخا او دې اکثر د دین مؤمنان او یقینا رسول غالب او مهربان و انه لتنزيل رب العالمین واستغفر القران یقینا دراتل دی دربا درب مخلوقات راتل غړي په دی باندې جبريل امين علا قلبک ستا فضل باندې دسر بارا لتكونا من المنذرين دیر بارا چې شیطان د يرونکو نه دا ځکه وای چې زړه ته قران نه کوسه نه خلک نشي ورولي دا الله د عذاب نه بلسان عربی مبین فجب عربی واضح بانی او یقینا دارې بسې پړم بانو کې اولم یکل لو ما یتن ایا نو دیلر نخا ایال مولما او بنی اسرائیل چوغی دیتا عالمان د بنی اسرائیلو ولو نزلنا ولا باز لا جمینه او کچره موږ نازل کړوي دې قران لرا په باز اجم یانو باندې فقراو علیهم نو لستلې په دی باندې هغه نو دی په دی باندې ایمان وروړونکي دای وای چې را په بل چا داول رانو الله یک په عجم منازل کړي بیا هم تاسو نه منله نو یا الله رب العالمین سورې لهب نازل کو تبت یدا ابي لهب ومتب لیکن دا خبره بالکل غلطه ده دا خبره صحیح نه ده ځکه چې سوره تبت سوره لهب په نزول کې شپږم نمبر دی اپ اول اول کې نازل شوی دی او سوره شعراء په نزول کې شپږ سره وصل وختم دی عجیب خبره ده دا خو د سورې لهب نه رستو نازل شوی دی ناغه ځان لري او دا ځان لري اصل کې مراد استمرار دی یعنی همیشه خپل خپلوان يروا د الله د عذاب نه وقف جناک لمن تباک من المؤمنین او کلا کا وزر دی هغه چاله چې ستا تابعدار دي د مؤمنانو نه علامه سیوطی رحمه الله په دې ځای کې غلط شوی دی هغه د نبی علی السلام پلاران او مشران نسب دا ټول موحدین وو لیکن دا خبره صحیح نه ده بلکې مراد د دین جماعت د صحابه تقلبک فی الساجدین ستاوړې د لاوړې د بموحدینو کې جماعت د صحابه کرامو کې یقینا د الله د اوریدونکو او پویا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین ایا زه خبر کوم تاسو لپاره باچا په شاعرانو پسې همیشه لپاره گمراه خلک رواني هاروستو استثناء کوي وانهم یقولون هم هغه وخت وای چې هغه وبسکی او مړیږي نه وانهم لا یقولون ما لا یقولون دی وای هغه سچې کینا هغه سوي چې په خپل نه کوي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه سان چې ایمان وروړو عمل وکړي کا امام رازی رحم الله وی چې استثناء کړي دا خو چې دا سلور صفاتونه پکې نو دا شاعران صحیح دي لکه دا حسن بن ثابت د نبی علی السلام د طرفه به جوابونه کول دارنګي عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ کعب بن مالک رضی الله عنه کعب بن زهیر وغیرہ ها دا حسن بن ثابت په بارک راضی کان یزول منبر منبر لحسان نبی علیہ السلام په خپل منبر سمولو حضرت حسن بن ثابت تا رضی الله تعالی عنہ چې صحیح شعرونه به ویل او د نبی علی السلام د طرفه به جوابونه کول او دارنګي اشعار به ویل لکه یو ځلې اشعار ویل نو حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي ته پیغمبر په مخ کې شعار وې نبی عليه السلام ته خلی عمر عمر د دلار پرېدا ستا تورا د کافرو په سینه کې دومره اثر نه کوي څومره چې د عجب اثر کوي د شعر اثر وی او چې صحیح شعرونه وي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه سان چې ایمان او عمل وکړي کس وذكر الله كثيرا او یاد الله لره ډېر ډېر وانتصروا من بعد ما ظلموا او دای امداد کوي د ځان او د ملګرو په داینه چې دای سره ظلم وشو وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون او زرا چې پوي بشي هغه کسان چې ظلم کړي کم یو زائد اوړي دوی ته دی اوړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې عمر رضی الله خلیفہ مقرر کو نو هغه فرمایي وای ذالک ظنی بی زما ګمان دی په د باندې چې دی به انصاف کوي او کوي نه کو سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون عمر زلاو بیا داس انصاف وګو چې کله ول مجاهد خطرالو نو عمر زلاو په خپل راواغستو او د مجاهد کور له ورتلو دا خط دا کور له ورتلو او کبه نه پېدل نو خط دې دیواغستو او ځان سره به کالم او کاغذ یوړل او د مجاهد خزه ته به هغه خط وارولو او دا هغه خزه به کچر مجاهد څه لیکل په خپل به وته ولیکل داسې بهترین صحابي او داسې بهترین حاکم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون سورۃ کې دو خبره ذکر کولې یو نجات المؤمنین دیم هلاک الجاهدین او په دې باندې تقریبا د و انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کړل د قوم نوح علیہ السلام قوم هود علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ الصلات والسلام لوط علیہ الصلات والسلام او نور صحابه کرام تفریق نور انبیاء علیہ السلام چاغی ته نجات ورکو او دای دشمنان می هلاک کړ تفریق